بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه هذا الذي ذكرنا على ما فرمي دا کوم عیبونو بیان ما تاسو ته وک د دې عیبونو دوا حیثیت دي دا چې ما په کوم باندې حکم د جواز وک یا حکم د عدم جواز وک حکم چې حکم د جواز ده دا خبره خاصم سرګند د کای وی کې نیوي دا کوم ایبونو باندې چې حکم ما د عدم جواز او زهیر کړی هغه سبب د دې لپاره چې هغه سره سره وزهیه نه کیږي دا هغه وخت کې چې دا عیوب موجود وي په وخت د اخیستلو د وزهیه کې د اخیستل ټیک نه دی د قرباني نه فار البته روغه جوړه دی واخیستله او بیا دا عیب پکې پیدا شو چې کوم عیب معنی د وزهیه نه نو بیا مونږ ګورو چې دا مشتری غنی ده که فقیر که غنی وي بل به اخلي که فقیر وي هم د قباله کې څه کوي قرباني خو شي مثلا فهذا الذي دا مذکور چون کوم ذکر کړل وهذا دا الذي دا هغه سيزونه دي هغه عيوب دي ذکرنا چې موږ ذکر کړی کله اذا كانت اذا وجدت هذه العيوب چې کله موجود شي او دا وی دا عيوب قائمه موجود وقت الشراء وقت اخستلو کې موجود بیا به نه اخلي کله واستله قرباني دي نو قرباني کیږي ذاکر محمود استاد ولو اشتراها سليمه روغه رمټه واخیستل سليمه سمانه روغه ها رمټه پښتو پوهیږي ثم تعيبت بعيب هغه نه بار بیا یو عیب پکې پیدا شو ما نهنا عن التزحيه اوس تفصیل دا غنی لك فقير ان كان غنيا کثیر دا مشتری غنی وي عليه واجب د په باندې غیرها غیر دي بل به قرباني کوي وان کان فقیرا کچرت غریب فقیر تجزیه هذه کافدا جائز ده هی د دې فقیرنا هذه دا معيبه اوسهيا دلیل څه ده ګورې مليان دلیل ده غنی چې علی او په غنی باندې دا وجوب ده دا د شریعت طرف نه نه بس د په ذمه قرباني ده چې دوی به قرباني کوي ابتداء د شریعت طرف نه په دبانې قرباني ده ها او فقیر چې دا هغه چې په ځان لازمي په اخیستلو سره پس په اخیستلو سره چونکه اخیستل فعل واحد د تعین د پکې نو الکه دغه یو فعل باندې په دوه وجوب راغی نو دغه فعل ما حصل د دې فعل حاصل که معیبه وي که غیر معیبه وي دغه لازم مسله کوم شي مسله ده لأن الوجوب على الغني دا وجوب د هي په غني باندې بشری دا په شریعت باندې راغله ابتداء اول ځل استقلالا شي چې سره پیدا شي چې تا خوخه کې د خوخه نه قرباني وکړي اوس ابتداء له استقلال شریعت ور باندې واجب کړ دغه پیل پکې اثر نشته لا بشرا نه پاکستانو سره او فقيه خو چې کوم دلته په ځای واجبې په صبر ده ها شرا سره او چې دروغ رمه ته وخت روس طيب جن سره دا خو ګرام نه د باندې خدای واجب بل واجب نه چې شبه او کوم بل ور باندې واجب دا هو قسم جرمانه ور باندې لګوي تاول او ځان لازم او جرمانه شریعت کې تاسو وای ناری نو تاسو سلی فقه ویل کنه نه ویل نه دی ویل خان لا بشرع فلم تتعين نو معين صدا شات مشترات به په شرا باندې على الغني وعلى الفقير بشرائه او جو فقير باندې په سبب د اخیستلو دینیه الاضحيه فنیت اضحيه سره فتعين نو معين صدا شات مشترات په پاد اضحيه ولا يجب عليه خا ټیک شول اوس یو بل مسله ټیک دا فقیر خو به دغه ذبح کی ولیکن د چا اخیستل یو په 2000 باندې نو په د باندې قرباني د 2000 انداز د وزهیه واجب سول او چې دې چالو ور باندې راګي عیب جنه ده اوس 1500 روپۍ قیمت نو په کار چې دا 1500 روپۍ زمان په ده لازم شي خو شو مسله ده یاره سم مسله او حالانکه تاسو یې بس دغه زبح کې دا کافي اگر که اوس په وخت د زبې قیمت څومره ده پنځلس سوه کله چې اخیستلې وه دوه زره او په دې باندې خروجو په سبب دی اخیستلو سره راغی ځکه هغه وخت کې تعین راغی دا به ذبح کوي او چې په حین زده کې عین هغه خو نه پر ذبح کاین هغه ذبح ځکه د حیوانات په اعتبار قیمت سره بدلیږي نو دا تبدل د قیمت د دې لکه تبدل د ذات دا براش خپل مال کې ان شاء الله یا نو سمجه کزاک بدل کړي دا خو بیا خبره نه چې تا باندې دوه تر ولا واجب او ته ځل تر ولا بل پښتو نه پی نوګه زمان په دبن ولا رخصلانه ولا چې کوم ذکر ولا يجب عليه زمان نقصانه واجب نه نو د باندې زمان د نقصان د دې الک هم هغه مشترات کما فی نصاب الزکات لکه په نصاب د زکات تا باندې کال ابتدا کې لس لک روپې لري نو د لس لکو زکات ورکړي چې کال پوره شو سره پنځه لکه پاتې دي اوس به څوره زکات ورکړي د پنځه لکه ورکړي د پنځه لکه روپو زکات تانه ساقط دا هم دغه سیده د دوزهی مشابهت ته هله کې د زکات سره د زمان په تعالی لازم خوش مسله باندې او بل دې کې وبله نقطه ده د عیب د پکې راوړه که خدای راغله تاسو اصول فقه کې ویل دي چې بندا ته تاوان او جرمانه چې مونږ ورکو په هغه لکه افات باندې چې د پلاس باندې راشي او که افات سماوي او بیا د قربان مکلف نه په زمان لازم نه کې په زمانه ده تاسو ویل دي کنه دی ویل ها اوس سامي ویل کې تاسو کوم کتاب یې لای ابل چې دا وخت کې تاسو بوله شو دا مګي سی وایي تلوي ته زیاده ته تاسو کوم کوم درجه ته برسېدلی نه یې خاله او ګرځي خصله سي امين وایي خاله اوس دا یو قاعده تاسو ته ذکر کړم چې په وخت اخیستلو کې عیب نشته اختل نه بعد عیب د غنی او د فقیر تفصیل درته وکړ اوس په دې یو قاعده باندې چند تفریعات الکه مکی صاحب ذکر کړي یا الله شان غو دې لسکر برابر کې زی قصد توک زمونږ حضرت مفتی صاحب رحمه الله یو ځل بجلی نه کلیوال ویل جی بجلی نست د جمعې خطبه ته کېنه او ډیر وخت نست خراب ده موږ دې له لاس سپیکر راوړ هغه لږی ډیر خراب ده له لاس سپیکر راوړ د څنګه دا کې خدای له مفتی صاحب بسم الله ویل نه پیش شروع تب کې نو سبحان دې اولیاء کرام حق ورنج مس اسوک منکر هغه د سماعت دی وانا هذا الاصل د دې قاعده نه چن تفریعات کوم دالکه راو ونو څه خبره خلاص قالو فقهاوی اذا ماتت المشترات چې کله مړسي هغه اخستل سوی اضحیه چې هغه تعین لپاره تزهیه راغلی نو علی الوسیر مکانها اخرى تیسونه په موسیر باندې مالدار باندې د دې مړې په ځای باندې بل ژوندې ذبح کول ځکه د جمعه پاره کول دي ها کسل زله دې تعین وکم سو پرې چې بعینه او شی ذبح نه کې ذمہ فارغه ولا شيء على الفقير فقير واخستل او مړه سره د خدای شان ده فقير باندې اسم ده ځکه فقير خو د غیوی تعین کړو په بل کې خو خدای کوي ها کینه کې د شرط له خاصه لکه تعین على کشتین وای ولا شيء على الفقير ولو ظلت كرة اسوله او سرقت یا غلا کړی شول فاشترى اخرى فاشتري اخرى واخستر کړی شو د وزهیه لپاره بلا دا یو قاعده تاسو زوایم کلم چې چیرته کلام ذکر کوي او یې قاعده کلیه سی قاعده کلیه هغه کې څومره افعال راځي اکثر اغلب هغه مجهول شي سره نو خور پوهیږي چرته چې قاعده کلی ذکر کیږي هغه کې چې افعال راځي نو اکثر او اغلب هغه په صيغه د مجهول سره راځي ولی ځکه قاعده کې کلیت وي قاعده کې څه کلیت وي او ته صيغه د مجهول ذکر کې چې کوم کلیت راځي ځکه فاعل معلوم څوک د فاعل ټول دنیا له استعمال چې دی فاعل واقع خوش مسلمان بس زیات شو خړول کې دې ته فائدہ درل درکې خړه وې نو ځکه وای ولو ضلت دا چې کې لازمه دي کې مجهوله جوړېدای نه دي خپل ور کېږي دا د نو ولو ضلت او سرقت او فشت فاستری او خرع فکر دا قاعده سره اوس ته ور باندې کې ثم ذا ثم ظهرت الاولى دا بیا معلومه وای الک اخکارس ولا اوله راغلن ولیدل فی ایامنا ورځو د اختر کې عل المسر ذبو احداهما هم مسر به کومه یو خوخه یغه د ذبو ځکه یو قربانی په لازم ځکه شرط و په لازم یې کړو یو یو په قربانی کې خلاص اگر کله شرا کنه توهین به شرا نه ده توهین به شرع شریعت به قربانی واجب کړي فقير فقير بالك دواله ذبح کوي دغه د طرف څو ته نه رااله دوه ته نه رااله قیام د څه کله کوي نه هر کې چې دوه ته نه ور باندې رااله یو څه مسله یو ته نه اول په شراب باندې بل ته انساني په شراب باندې نو دوه لکه واجب د په ذمه ده ځکه به دواړه ذبح کوي خوش مسله ده الفقير زوجهما ده بلا مثلا ولو اجعهما فاضطربت هلك غوا غوا خو سملولو زمکه ته را خطا کو خو په دې را خطا کول را خطا کول کې خپه ماته سره فن کثرت رجله فن کثرت رجلها خپه ماته سره د خپې ماته دل نه باندې لکه ذبح کړه دا خو معیب ده قبل ذبح مونږ وایي الکه زما سختي زلکه کده خپل ماته دل سختي الکه اوس د چارو په لاس کې د الکه روح بوزي ټوټي ټوټي ورکه کباب نه به برابر کې اوس غریب د غریب خالق په ما تاسو له نیغ نس کیږي ها نس کې ته مشکل نه ځکه دا خو مقدمه ده سره لپاره زه به لپاره نو په زبه کې غریب ټول روح لار شي مرسي دلته خو غریب خالی او خما تصل یا څه پوښ مثلا نو الکه مقدمه په حکم د ځین مقدمي چې تاره پر اطلاع ځای کول ذاتن روا دي نو من فاتن خو به طریق الاولاد دي روا دي خدای هم کوم سړي ځکه چې خپې ماتېدل سره منفعت ختم منفعت ومشي او سوالک ذات ختمه یې خدای یې تاسو زړه کې ها کنه کوی څه څه شي ولا اذ جاءها فاستربت یا اختر په دې واسم لولم ډیر سخت ډیر زه ډیر څنګه ورته ما تجربه ده تاسو کله غوا دلته مکه سره شي میخه نه ښه چې کله تاسو غوا یا میخه علالوي دا خو ډیر سوخي نو ونه پوری پیله تړي ته پوری ونه پوری مضبوطه تړي چې مضبوطه پوری وتړل ته چرته مزونه کې تختیدای نشي ګرځه برا ګرځه به خو تختیدای نشي د مخ په تشه ورواچ دغه د مشکلات ځانې یا کور کې دا مټي داسې یا برندې کې مټي ته سیمټي بیا خو ډېر اعلی یې سیمټي برنده سیمټي او هغه کې دا شی ویلای دا او دغه شی چې تاسو وایي دا ستنه دا ویلای دا فلر ولای نو په دې پوری پیله وتړي دې پورې وتړل دا ظالم زور کوي بیا سړی نه خلاصېږي نو هلته به تاسو خپل سره خپل کار کوي دا چر څومره زورونه کوي د هغې نیولي او که بیا سیمټي د دې داس ماتېږي که نه دې وخت کې هغه شوی سي خپله ولوېږي بیا ته نه پرته وي تاسو به شکر د استاد کتاب نه خاله وای وای قدر دي ټول درود شریف الله مسلمان سبحان الله فسبها اجزاب استحسان استحسان وای فضل الله استاد چې دا جائز عندنا زمونږ په مذهب خلاف علی ظفر او شافعی رحمهم الله امام ظفر امام شافعی دا جائز نه ولأن صارت معيبة قبل ذبح دا خو عيب جنس ولا مخکې رسول ظفر هنا نه او دې جائزه نه د دوه دا قول بنا په قیاس ومن قول بنا په استحسان ده وکړه قیاس د استحسان مقابله را ترجیح استحسان ده دا دلیل زمونږ دلیل دا زمونږ دلیل دلیل ان دلیل ان نه دا زمونږ دلیل تاسو لانه په سر سواد ګوره تاسو د لانه په سر سواد شته سواد زما په دې کتاب کې څه په زړو کتابونو کې به هم سواد شته وګوره کنه لاله په سر سواد شته نشته خادمات کتاب کې لاله په سر باندې سواد شته استحسان باندې هم سواد شته شته کې نشته دا زړو هدايو شته زړو هدايو شته د دې څه مطلب سواد د اتصال نه مطلب دا دا دلیل د استحسان الکه د استحسان دلیل د استحسان دا غیر سره اتصال دا د امام شافعي دلیل د امام زوفر دلیل دی اگر که یو ځای د هغه سره ذکر شوی دی ان زموږ استادانو به دا خبرې متره کوتلې الحمدلله ټول شي مسله وای لأن حالة زبه حالة زبه لأن حالة زبه ومقدماته دا خو حالة زبه د مقدماتو دا ملحق په زبه پوری حالت ذبح او مقدمات ذبح دا ملحق په سفوري وي ذبح پوري وي فكانه قات دغايب حصل حاصل به په دغه ذبح باندې اعتبارا اي قياسا نو دا خپې ما تول موږ قياس کو په سبا باندې ذبح کول باندې ها نو ذبح هو جایز ده روح استلوس خپل ما تصور خیر خوش مثلا باندې ها وحکما او په اعتبار د حکم سره ای شرعا شرعي حکم دا ده چې منقدمه په حکم نه سګوي ځین مقدمي کې او تاسو خو ته ذبح کولې تر څو پرې ته ونه تړي او کدا په آرام پریوت او خپل ما ته خو زموږ ذبح کو بغیر سم له له ذبح کیږي نه غضب یې نه کوي ته نه ته خپل خامخا ماتېږي امکان څه پیږي اوس دې کې دوه صورت ک بالفور راونی ولا چې دا څنګه چته سره راویل ولا بیا څومره ولا دا خبره واضحه ده خبره واضحه ده دې کې اختلاف نشته یادونه البته کو تخدید ده خپل ما قصله او تخدید ده او بیا من دا من دا من دا من دا غیر بعد راونی ولا د دې کې امام ابو یوسف مخالف ده او امام محمد رحم الله مذهب دار چې جایز ده دا هي وزهي جائز په غني باندې بل نص دغه د ذبح ولي څکه دا شملول او دا تختیدل دا ټول مقدمات څه دي ذبح دي پرون ولي نه تختیدل خو چې دا اوس تخت خدا خو مقدمه ده ذبح دا تختیدل سره وجه نه رااله د ذبح کول وجه ذبح جائز و دا تختیدل هم جائز خبر خلاص جلسه مثلا امام یوسف وایي چې ټیک ته بالفور دا اونې چې دا ملحق ده لکه په ځبې پورې خو چې خلاص چې زمانه په کې ډېره تېره سوله دا ملحق به په ځبې پورې نه ګرځي که غني وګا او بل ځبه کې که فقیر دغه وسته چي صحیح څه او موږ چې نه امام محمد فرمایي فتوا په ډېره چې لکه نه هم د قبل ځبه کوي ګټي د څه کړی ګولي جانور باغ جې ته اوس کو ګولي مار تر وکړه دا ټیک تاله کړ کله ولې نسی او دې پویږي چې دا نور نسرانه ولا بالکل یو مخ وحشي بیا په ګولي باندې وستلای شي زبې استراری جایز ده او کور باندې مړس ولا او تاسو د مرګ د مخ کې ورور رسیدلې او دې کې رم کې حیات او دا ژوندۍ او بیا به اختیاري زبا کې ګولي باندې وې اکتفا نه کوي څه سمونه ها بس وکړي خو په کلم بیا رسم دا زور باندې وکړي خدای دې تعامل کړي وګوره یا ته نو او کنه دي بهتر دا دې پسې چاړو وشړي بهتر دا چاړو تیر شي پسې وشړي هغه باندې زخمی شي مسله به دې زبه استقراری وای نو هغه چې زبه کی ته تور ورسې د مړو بیا هم حلاله ده کور ورسې دلی بیا بیا په مری کې زبه کې کوم چې زبه کې اختیاري ده او کله نه په مردار سونه خبي او بل کوي خو سي او ګولي والا خپل ځای کې راځي نه په تاسو باندې خدای دې طاقت سره البته د ټوپک باندې چولی مغلوب کول شي چې بیا راولي خو بیا بیا خامو خام چارو باندې چې زندګي سبا کوي او شي خلک اگر کدي کې اختلاف ته هغه د کار خو ټوپکی کنه کې په دې کې اتفاق ټوپکی هغه نه کیږي ښه ټوپک نه په دې کار نه کیږي په دې کې صورت دار چې تورور سي بیا مغلوب کول شي خو زبا اور مې دا حال خره قال والأضحية من الإبل والبقر والغنم تدري جنسنا بمولانا قربانك غنمنا وإبلنا أو بقر لأنها عرفت شرعا لا معلوم شوی شریعت باسر والمولود بين الاهلي والواشي ګورو نو پته دا ولګر چې زبابا اهلي حیوان باندې کې وحشي حیوان با نه کې کواشي غوا والا کوا هغه دراونی ولا اوس په څو سور درانه ولې دا لکه وای اوس زبا کوي دا ټیک نه ده واشي اخرى مثلا مثلا واشي ګډه وزله په دې قرباني نه کیږي ښه کیف کوم به کوي اهلی باندې ټیک سره اوس د شي چالوس یو حیوان ده فلار یا اهلی ده مور لکه وحشي ده اهلی غوي الکه واشي غوا باندې یاد نسو نو چې دا بچي پیدا سپری قرباني کی کنه کی نه کی تیشنه ها واشي خو ایله او مولا لکه اهلی ده او بشي ونه پیدا شه دې قرباني کی صحیح سلام واحد ها والمولود بين الاهلي والواشيه تبع الام لان ام چې هي الاصل في التبعيه الکه یو پلار یو مور پلار نور څه کړی ها پلار چې کوم ده خدای دې ته خیر شي هیڅ دې دې کړې خاله له کوي دا څه حال یا دې نه څه وګنه مې له جوړه کړې ده او مور غریب خو په نس کې پروت اجزا راځي خپې دی او یو یو د دې له یو متصل جز راوته سم د دې په شای ها او پلا غریب خالی وبته یې سوي نو څه ګری خاله یو یو یو سړی او پلار ته زم پلار دې بچي ګوره ما زوی ما ادب کو احترام کو په پلار کا ما باندې زره احترام هم نشته ته پلار ته هم کوي بیړه غلط څه څنګه احترام وي تا خپل سامان په عذاب وي هغه گزاره دي کوله ما غم نه وو رزق پیدا او ابو محل الک دې حکم لپاره نه تاسو ښه صحیح شي لان هذا ام چې هي الاصل كتبي حتى اذا نزع ذئب شکل اوخي دي لیو هل شات په ګډي باندې اضحى بالولد د دې ګډي نه چې کوم بچي پیدا شي هغه به قرباني کولی شي قال فاذا اشترى سبع طبقات سبع تا سره سنشت بکدا دوه ټک خبر فهم نه لبو سوره وخت ها انا ته د دې خبرې هیڅ نشته پکې فقط اس مطالعه نه کړ کور راغلی ټول لکه فحول یا خلا و اذا عشت را سبع حرکه سره د غلم په ګلاس باندې خلا و اذا عشت را سبع هو کسان غوا واسطه ليزحوا بها یو کې مس یا مت الله استاد و قبل نحر مخکې د سبیل یو مرسته خدای شان وقالت الورثه وارثان ويل كبار کبار ورته ویل صغارو نه اذبحوها عنه تاسو زبر کې دا زمونږ دې پلار طرف نه هم وعنکم خپل طرف نه هم اجزاهم زبح کولې پیا منهر کې جائز دي اگر اوس دا یو پکې مړ تو پیګ وان کان شریف شریف الشرك نصرانیه چې د شپږو شریک نصرانی وو هم پکې نصرانی وو او رجلا يريد اللحمه یا یو سړی و چې دغه اراده او نیت غوښي ولود قرباني لم يجوز عن واحد منهم ليوم قرباني ونصر سبحان او دا علماء لیکي چې یو یو یو سړی روپی حرام یو هم دی قرباني ونصر سره حرام پیسې ګټي سود کی یا نور علی حرام پیسې علی تنخواه حرام یې مثال په تور باندې او دا قرباني کې چا سره شریک شي دا یو قرباني هم کو نشو لید د وجه کله دا به څه چل کی فقها لیکي دی بل شاله قرض راوخی دا قرضې روپۍ د لکه د شرکا او تور کې دی قرباني صحیح شي کو نشي بس مثال مثال تور سود خور قرباني کوي نو سود ولې پیسې باندې ورته ته چل به وکړي نبی رحمان استاد د مقر سره واخلي هغه چې سوري ابو ولا ورکي بس بیا به قرباني وشي څه مشکله ده صفيه دا خوشاله تاجر النجار سم قال ووجه وجه دا ان البقره تجوز عن سبعه بقره دا جائزه ده هو نبي ولكن من شرط ان يكون قصد الكل د شرط دی ونه دا چې ونه سې کیږي خو شرط صحت دا چې دا بل ټول به اراده د عبادت اراده به سي القربه د عبادت قصد به وي د څه قصد به نه وي نو واوري نصراني اهل د عبادت لا اگر کې اراده د عبادت کوي چا چې اراده د الله هم کړې و حصہ لکه عبادت نس ځکه لکه دې کې نیت څه ده انما الاعمال بنیات غرض کوم چې واچول سره پښتو نه پیږي نه لکه نه د نیت لکه د غوښې قرباني کو نشو وإن اختلفت جهاتها اگر که مختلف جهاتونه لري عبادت تا یو نیت عبادت کړي بل ملا بل کړي مثال یو سره لاړ حج ته و کسان پکې شریک شول په حج موسم کې د یو یو حج د نیت حج قارن ده د قران نیت کړي بل حج متمتع هغه تمتع نیت کړي یو بل پکې هغه د وجهي نیت کړي ټیک ټک نه ټیک ټیک ټک ولې عبادت وزیه مې عبادت ته مطلوب عبادت قران وای کله وزیه او القران والمتعه عندنا زمون مذهب ولي لاتحاد المقصود جهات د اتحاد لکه د مقصوده مقصوده ټول یو د شاو قربت عبادت اگر ته جهات مختلف ده څوک په جهات د وزیه سره عبادت کوي څوک قران څوک نه وقد وجد هذا الشرط في الوجه الاول دا شرط عبادت په وجه اول کې موجود اگر که یو پکې مرسته اگر یو پکې څه مرشه ولی لان تزیع للغیر عرفت قربه او زه یې بل تعالی دا مشوره سویل اوس دا دا اوس خو الک سره من یغه نو واجبات ساقط شول نو قرباني خو پیغستان نو مالکان څوک شول وارثان اوس وارثان د فلان الک قرباني پوری شي کنيش کوله به تور استقلال او دا خو په طریق الاولا کول چې فلان یې سره کوي اخیستل ته په میراث صفات نه وته د اسلام ورسیږي خبره وش مثلا من لأن التزهيه عن الغير دا وزهيه کول د وارثان عن الغير د خپل پلان نه مثال تو مثلا په دې صورت کې عرفت قربتن دا مشهور سوی دا لکه معلوم د قربت نه عبادت علا قرات نه ګوري ان نبی صلی الله علیه وسلم ضحى عن امته رسول الله د خپل امت نه قرباني کړي سبحان الله على ما روينا من قول الدار وتمكن من كلام هذه اي شيء روايات ولم يوجد في الوجه الثاني البته الثانيه لكي شريك دې کې اگر ته دوه لسې کې خو شرط دا چې ټول باندې تسوي عبادت نصراني اهل عبادت کافر ده پیږي پسره لأن نصر ليس من اهلها اهل قربت د عبادت نه وکذا قصد لهم او دا کوم چې لري د غوښتل نافذ منافذ هدا عبادت سره لا ينال لا لحومها ولا دماء ولا ولكن يناله تقوا دا منصوصي حکم ده فاذا لم يقع چې واقع نه سلک البعض بعض یعنی که وزهی قربتن عبادت والاراقه لا تتجزا لا تتجزا دا اراقت ویني ته ول دا تقسیمیږي نو چې د شپږ د پاره د عبادت شي د یو د پاره د ها غیر عبادت دي کې تقسیم نه راځي او په حق القرب په حق عبادت کې لم يقع واقع مستلک وي الكل طول ايضا همدار کوم عبادت فهم تنه جواز منه جواز نو څه چل بکی دا شپږ کسان بنور ځان ته مستقيل فرمایي دا یې ونه شول پوه شو په مسله باندې خلاص تاسو منطقيان چې وایي چې نتیجه تابع ده سره هغه سي ارزه هغه دغه دی پوه شو په مسله باندې یو طرف ته شپږ یو طرف ته یو د ټول اړ شپږ په څیر واخیستل یاد نه وهذا الذي ذكره استحسان وهذا الذي او دا مذکور کوم حکم چې ذکر کړی امام محمد دا حکم د استحسان والقياس لا يجوز کوم حکم چې من ذکر کې چې جواز او صحیح عن المیت دا د استحسان حکم ده او امام محمد قیاس تقاضا دي کې چې لکه څنګه د نصرانی او د دوم صورت او حضرین صورت کې نشي کې اول صورت هم دا سوای نه لري نو څه مطلب باندې فالقياس الله يجوز عدم اطلاق په اطلاق دا مالک نه د قوارث الک دا تاسو کتاب ولوي چې د غیر طرف اعتاق عن المیت کیږي د مړي غلام د مړ څه چا آزاد دی ول ځکه کی اطلاق خو شو مثلا فيه کنه فيه غیره هذا ده مستريح خلا و فلا يجوز جائز لنا عن غير ده غيرنا لك التبرد بالاطلاق الاعتاق عن الميت لکه وارث ازادي د مې طرف نه غلام دا جائز ده ول ان تبرم بالاسلام لكن هم وين نقول القرب تتقطع عن الميت عبارت کړه د مړي طرف نه راضي ک تصدق لکه په مړي خیرات کول مړي په خیرات کول خدا زوین خامخا به غوښي خیرات کوي نختی پیسې خیرات کوي هسپتال کې اوسو غریب دی هغه ته ورول دا ضروري نه لکه مخ خلکو ضرور کړي خام خام جګړه باندې کوي ته باندې کوي جګړه به ضرور باندې کوي ناس تصدق بيحترم ده على چې ډیر مسكين غریب یې غته ورکا دا لوی صدقه یا د نس خل على كل حال کدواله کې دواله خلاصه خبره چې د ملانو خلک د امیدت کې وړه شي که تصدق بخلاف الاعتاق بخلاف تصدق الاعتاق لأن ګوره اعتاق ولې نه رسي هغه دیو جره نه سیدا تبرو بالاطلاق ده نه البته په مړي باندې یو زیات سیز لازميږي چې کله دا وګونستي چې کله دا وارث غلام آزادای نو د غلام آزادولو سره دوه خبرې راځي یو دا چې تبرو ور باندې رااله نو غلام آزاد کړ وارث د مړي طرف نه خو دومره خبره دا رااله چې اوس چې د دې غلام څومره میراث وي د دې وارث به څوک وي مړی نو په دې حین د موت کې الکه دا وارث خپل مړی الکه مالک ته ولا مالک ته ولا یګرځي چې بیا دا غلام مرشي نور اقربا خپلوان څوک نه غیر موثق نو میراث به دی وړي او الکه مړی قابل د دې نه چې هغه یې مالک جوړ شي بعد الموت اهلیت نشته مولې الکه د تملک د ځان مالک جوړول الکه د ولا د کده خمر د غریب او ځان سره مالک جوړي عقل غواړي حیات غواړي حیات نشته ولو تبو عن صغير في الورثه او مولد جاز د وړو کې نه لکه یو پلار ولر ته وړو کې بچی ته قرباني کوي یا مين ته قرباني کوي دا ټیک ته خوش مسله باندې جاز لما بين ان قربه دا عبادت مالیه ده فيجوز عن الغير ولو ما تواعد منهم کچيري مرته یو د وارثان نه فسبا حال باقول د شپږو کسانو نور الک زبا وکړه بغیر اذن ورا سوارثان ورته اجازه نه کړي لا يجزيهم دا جازم جائز نه ده هم د شپږو کسانو نه دا قرباني رې وهم اون شپه ول ان لم يقع بعض قربا دا نصیب د میت د عبادت نو څه د میت نه اجازه اخیستي ها ها ته مې ابتدا نائب نه د وارث نه اجازه اخیسته نه چې نه اخیستل نه به اجازه مال د غیر له کوي څه زباک او دا جائز وفيما تقدم وجد الاذن ومخکنی صورت متن کې اذن د وارث ته موجود فكان قربه فصور اذن ترغه عبارت وګرځید واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى عليه